بیا یې دغه بدی او دغه پرېزګارۍ هغه ته الهام کړه قد افلح من زکاها پرشتیا سره برای اومنده هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه وقد خاب من دساها او ناکام شو هغه څوک چې هغه هغه لاندې کړل ټول یو برابر د خاور سره خاور شول